دا ذکر وکړو فی یوم مئت مره هر ورځ دا سل واری تدای وای سل کرتا دا وای سل کرتا کان له عدل عشر رقاب نو ده پاره به دونه ثواب وی لکه لس غلامان سړی ازاد کړي وکتبت له مئات حسنه سل نیکی ګانې به ورته ولیکل شي ومحیت عنه مئات سیئه او سل بدیګانې به ورنه محو شي وکانت له حرزا من الشیطان یومه ذالک حتی یمسیا او دا به ده پاره د شیطان نه حفاظت یو قلا وی قلا او په دې کی به دی د شیطان نه الله تعالی چه کی محفوظ کی په دغی ورځی باندی تر دې چه بیګه شی بیا چه سبا ته دغسی سل کره ته ووایی نو تر بیګه پوری به مقصد دا چه دی د شیطان هغه حملو نه وسوسو نه او د هغه حرامی توب نه به خدای پاک چه کی محفوظ کی دا د دې عمل چه دا اثر ده نو دغسی یو عمل اثر به ته بیان کی چه په هغه باندی تهذیب النفس را درومی نو خلق په بیا پکی ترغبت کئی او دا ولم یات احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اکثر منه او یو کس دا سے نستا چل دین بل افضل عمل وکی ہاں البتہ کہ یو سڑی وی چی مقصد دا دے چی دغا عمل لدین زیادو کی تا سل ویلا دا دو سو واری ویلا نو دا خطانا افضل کی دیسی چی تانا افضل عمل وکر بل کس دے کی تانا افضل عمل نشکولا ہے وقد ذکرنا سره فيما سبق مخکې مې وایي چې دا خبره درته تیره کړې ده نو به هر حال نو په دې سره مقصد دا چې یو طریقه آ دار دی ترغیب چې دی ایغ عمل هغه اثر به ته بیان کې چې په ایغ سره نفس کې تهذیب را درومي او دا به بیان کې چې دا فلانه عمل داسې ده چې قوت بهیمیه دې سره ماتیږي یا مقصد ضعیف کیږي او قوت ملکیه په دې سره قوي کیږي نو دا به ورته بیان کړي نو خلق په اعلی رغبتی نه اوس دا قسمه چی چور احادیث دی چی دا فلانا عبادت وکي نو دونه سړی ثواب کیږي او دونه مقصد دا چې ګناهونه دي ور سره معاف کیږي ادا کیږي دا ټول په دې کې رااله دا ټول اوس په دې لانی چې سل مندرج شو دوم اصل دا دا الاصل الثانی بیان اثر العمل فی الحفظ عن الشیطان او البرکة فی الرزق و غیره بیان دی اثر دی عمل چی یو عمل اثر به بیان کی چی دا عمل ته که بیا به ته د شیطان نه چی محفوظ یې او تا په رزق کې به برکت وي یا تا په ما مال و دولت کې به برکت وي یا تا په عمر کې به چی وي برکت وي یا تا په اولادونو کې به برکت وي داسې نامونه ترغیب ورته وچلی چې دا عمل وکړي نو دغو دغو شیانو کې به برکت وي یا به شیطان نه ته په حفاظت کې نو دا به ورته بیان کې د ترغیب دا یوه طریقه ده نو بیا په دې لاندې ګڼ شی احادیث چې کېږي هغه په دې لاندې مندرج دي ومنها او بل دی اصول دی ترغیب نه دادا بیان اثره بیان دی اثر دی و عمل بو کی فی الحفظ عن الشیطان و غیره چی دغ عمل سڑای دی شیطان نا محفوظ کئی که قوله صلی اللہ علیہ وسلم وکانا فی حرز من الشیطان حتی یمسیا لکه دغه ما قبل کې چې کوم تیر شو چې دای به شیطان نه محفوظ وي دا سړی تر دې چې بیګشي تر دې چې بیګشي یا دارنګ دی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم تو ګورا وقوله صلی الله علیه وسلم ادی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم تو ګورا حضور صلی الله علیه وسلم فرمائی اقرأوا سورۃ البقرہ تاسو سورہ بقرہ لولو فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة دا چې چوک وای نو پدې کې برکت تا دې پر خودلو کې حسرت او ندامت تا او مقصد صحرا او شیطان مزاج خلق هغه خدای پاک پدې طاقت نه ورکوي دی ویلو او توسیع الرزق وظهور البرکت ونحو ذلک یا دارنګي په یو عمل اثر هغه چې توسیع دی رزق وی یا مقصد ظهور دی برکت و نحو ذالک دا شینه بوته بیان کی نو خلق په هغه عمل کې چکی بیا چکی نو علا رغبتین بکی ولی تاسو مقصد دا چې بیا چیرې سیروزن دا لګولې دا شای نه کوي شیخانه دا عمل اعمال ترغیب جکی په دې طریقې سره ورکوي شاه جی اوس د عمل دی وجه نه سړی شیطان نه ولی په حفاظت کې کیږي چې موږ وایو چې ځینې اعمال داسې دي چې هغه سړی وکړي نو شیطان نه هغه په هغې ذریعې سره شیطان نه دی بیا په محفوظ شي دارنګې د عمل دی وجه نه برکت فی الرزق دا ولی را درومي چی کله مونږ وایو چی دا ځنی اعمال وکی نو دی هغی وجه نه په رزق کی برکت رادرومی یا په عمر کی برکت رادرومی لکه والدینو قدر څوک کئی نو هغه رزق اکثر خدای پاک فراخ کی او مقصد دا چی عمر ورله چکی اوږد ورکی نو دا ولی نو شاه صاحب وایي چې دا د درې وجوهاتو په بنا باندې درې وجوهاتو په بنا نو تاسو عنوان ورته لګولی شو الحفاظة عن الشیطان والبرکة فی الرزق اثر الاعمال من وجوه ثلاثه دا اثر د اعمال جوړیږي د درې وجوهاتو په بنیاد والسر فی بعض ذالک او سر په بعض د اعمالو کې دا دا انه طلب من الله السلام یو خو دا عبادات داسی دا اعمال چه په دی کی سړی الله تعالی نه سلامتیا چه کئی طلب کئی نو چه کله الله تعالی نه سړی سلامتیا طلب کئی وهو سبب ان یستجاب دعاؤه او دا سبب دی دی بیا جوړ شی چه دی دعا الله تعالی چه کئی قبلی وهو قول صلی اللہ علیہ وسلم راویا عن اللہ تبارک وتعالی او دا مقصد دی دی کول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چی دا روایت کی دی اللہ تعالی نے یعنی حدیث قدسی دا چی بندہ ما تا پنوافل سر نزدے کی گی تر دون پوری ما تا دونر نزدے شی نزدے شی چی دے مقصد دا چی زدی دو لسان سو چی دے پما خبری کئی زدی دو خپیش چی دے پما تک کئی زدی دو لاسونا چی دے پما بانی چکی کار کئی دون ما تا چسی ارکریب شی او بیا رادرومی اخیر کی احادیث کی رادرومی چی که دی مانه څه وغواړي زه یې ورکوم او که مانه د څه شي په متعلق پناه وغواړي نو زه ورله پناه ورکوم زه ورله پناه ورکوم نو مقصد دا ده چې بیا چې الله تعالی خپل وایي چې دی مانه څه وغواړي زه ورله ورکوم او دی مقصد دا ده چې مانه پناه وغواړي د شیطان وسوسو نه د شیطاني کارونو نه چې خدای شیطان په ما مسلط مه کی نو بیا زه ورته څه کوم پناه ورکوم نو ځکه دې ځنې ګوره دا د دعا غوښتي د داسې ځان جوړ کړی نو ځکه دا حفاظت عن شیطان لپاره ځنې اعمال چې سي سبب جوړ سي چې بیا خدای پاک شیطان نه څه چې کی محفوظ کی والسر فی ذلک والسر في بعض ذلك أنه طلب من الله السلامة وهو سبب أن يستجاب دعاؤه وهو قوله صلى الله عليه وسلم راويا عن الله تبارك وتعالى ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه وفي البعض الآخر وبعض نور أعمالك کے ان الغوث في ذكر الله والتوجه الى الجبروت چی کله الله تعالی په ذکر کی سړی داخل شی تعمق وکی والتوجه الی الجبروت او جبروت طرف تا سڑی چسی توجہ سی عالم بالا طرف تا والاستمداد من الملکوت او دے طلب دی مدد دی ملکوت جانب نہ کئی یقطع المناسبت بها اولائے نو دغه سے کس مناسبت شیاطین سره کټ شي نو چې شیاطینو سره مناسبت کټ شي نو شیطانی اعمال به دنا نه صادریږي ځکه چې چا سره چوک مناسبت جوړ کی اکثر د ایغو خلق اعمال سره نه چکیږي صادریږي پتلون دی واغوست ټای دی واچولا نو چې دا کای کای نو دا اور په زړه باندې دا بد لباس چکی اثر کوي نو اعمال سره نه پتلونو والغون خیزي نیکو خلق لباس دی واچاو ځکه علماء لیکي چې د نیکو خلکو لباس ته سړی ګرځي نیکو خلکو لباس ته واچاو نو دی خامخا سړی ورو ورو په اعمالو باندې چې رادرومي اثر رادرومي نو چې یو سړی د الله تعالی په ذکر کې تعمق وکړي توجه الى الجبروت کی استمداد من الملکوت کی نو د مناسبت اغه شیاطین سره کټ سی نو دی وجنه د شیطانی اعمال نه کی نو د به شیطان نه چوي په حفاظت باندې نو ځنې اعمالو دی وجنه ځکه شیطان نه سړی چسی محفوظ شي چې هغه دا فلسفه یې تاسو په دې خبرې باندې پوه شو دا دې لپاره وجوهات درته وایي دا دومه وجه شوه دې لپاره وجوهات درته وایي چې د حفاظت عن الشیطان او برکت فی الرزق وغیره دا د اعمالو اثر ولې جوړېږي دې درې وجوهات درته وایي و انما التاثیر بالمناسبت او تاثیر دا پچا سره ای په مناسبت سره ای او عقید لباس او دی دی مقصد دا چې خلق سره دی غو خلق سره دی رسم و رواج کې شریک دل وغیرہ دا په سړی زړه باندې چکه اثر کوي دا په سړی زړه باندې اثر کوي شه جی دا ډیری کنه وای صد چې ما مقصد دا ده چې اجیر ارخولې ده په مو چې کجیره مې ارخولې ده کنه خو زړه مې چې ده صفا ده زړه مې چې ده صفا ده زړه مې صفا الک زړه دې چرنګ صفا ده زړه دې مخ دې صفا ده کزړه دې صفا ده مخ دې صفا ده لجیره نه وای زړه دې صفا نه ده یو کس بل کس تور غره دا ډیر زر په دې ځان خلاص کړ یو کس بل کس ته ورغلی او ملګري یې لوې کا او دا فصل کټه یې کړ نو هغه ورته وایي چې ملګریه ډیر ربانې ګران زړه مې ډیر درته سپاره کنه خو لو نشه در سره کولای ای ورته چې به ته به زړه ته تپ تور کې کنه خو لور رواخله ما ته اوس دا پکارېږي چې رواخله لور رواخله هلکه شریعت کې دي پیکرها دي محسوس پیکرهای محسوس دي اعمالو چې دي معتبر دی لمونځ نه کوم خو زړه صدق می چه ده برابر ده هلکه لمونځ نه کوې زړه صدق دې څنګه برابر ده روزه نه لرې زړه دې څنګه صدق برابر ده عجیبه کیسه کوې تاسو په دې خبرې باندې سر خلاص شه جی نو مونږ ته ته زړه صدق ما ته زړه صدق وکړه ما برابروه خو ته راځه مقصد ظاهري اسلام ته داخل سه مونځ چکا کوه زړه ته دې مونږ څه ورګډ شوي یو مونږ ته پته ده چې په ظاهره رامیتوب کوې وایې چې زړه صدق مې چې ده برابر ده زړه یعنی مونږ څه خبرو چې زړه صدق پې برابر ده مونږ نه کوي زړه صدق پې برابر دا ډېری کنه وایي یاره وختني ښه خلک وه وایي مونځونه یې نه کول خو نور چې و مقصد دا چې زړه کې ډېر هلک مونځ یې نه کاوه ښه خلک چېرته شوه چې مونځ یې نه کاوه ښه خلک شاه جي ورپسې وفی البعض الاخر ابعض نور اعمال داسی ان الملائکه تدعو لمن کان علی هذه الحاله بعضی اعمال داسی چه کله یو سړی پیغ حالت باندې وی نو هغه فرشتو ته خوند ورکړي نو فرشتي ورته دعاګانې کوي فیدخل فی شراج کثیره نو ده په ډیرو طرق سره په خیر کی داخل شی او په ده باندی خیر فیضان په ډیرو طریقو سره رادرومی فتارة فی جلب نفع و تارة فی دفع ضرر نو کله جلب منفعت په صورت کی ده باندی دی خیر فیضان کیږی او کله مقصد دا دی چی دفع دی مضرت په شکل کی ده باندی دی خیر چه کیږی فیضان کیږی دریم اصل دا ده چه یو عمل ترغیب ترهیب که نو دی دی عمل چی کم اخروی اثر وی او آخرت کی دی کوم دی عمل کومه نتیجه ای آب خلق ته بیان کی چه کتاسو دا کو نو دی په آخرت کی دغه سی نتیجه ای قبر کی قبر نه بعد په پوښوی او میدان حشر کی نو دا دا نتیجه بی او کتاسو دا فلانه عمل کو نو ایغه بدا بورچی نتیجه ای نو یو عمل هغه اثر بعد الموت هغه اثر هغه اخروی هغه به خلقو ته بیان کړي نو دا د ترغیب او د ترهیب چي وي یو طریقه یي ولې دا خلق نه بیانوي علما په دې طریقې سره چې دا فلانی عمل کو نو تاسو به قیامت پورې چې دا حالي او که دا عمل مکاو بیا مکبر کیا قیامت پورې جی دا حالي دا د ترغیب او ترهیب په اصولو کې چې دا یو اصل ده بس غټ دا ده چه بیان الاثر الاخروی للعمل اوس چه چوره احادیثو کی بیان دی اثر اخروی دی عمل شوه دی ترغیب دی ترهیب چه چوره احادیث دی اغا طول پا دی اصل کی چه شو مندرج شو ومنها او بل دی اغنا اصول ندا دا بیان اثره فی المعاد بیان دی اثر دی عمل پا معاد کی وسره ینکشف بمقدمتین خودی خبر راز او دی خبر حقیقت آپ دو مقدمتین چی ورتکیری يود مناسبت نه وي يود سببين د مجازات سره د مجازات چي کوم سببين دي هغه مجازات سببين کي يو سره چي مناسبت نه راغلی دوارو سره الا شدا خو کم سے کم چاگه دی مجازات سببینو کی یو سره مناسبت رئیشی نو مونگ وایو چی دا عمل چکم دی دا سبب دی ثواب یا دی عذاب جوڑی گی چرتا قیامت پورا جبان دی چی آدادی چی دی مجازات سبب آدادی یا یو عمل وی چی ایغ دخل وی په اخلاق اربعه و کی هغه اخلاق اربعه چی هغه بنا جوړیږی سعادت تی پارا او تهذیب دی نفس تی پارا اثباتا یا نفیا چی مثال که هغه اخلاق اربعه دی وکړو او هغه عمل دی وکړو نو مقصد دا چی په ایغ باندی بیا اخلاق اربعه مرتب کیږی اثباتا او که ندی وکړو بیا دی دو هغه ضد چی کیږی په مرتب کیږی نو ځنی اعمال داسی چی هغه په اخلاق اربعه کی چوی دخل وی هغه په اخلاق اربعه ولی دا اخلاق اربعه خو ملکات تی او دی پر په شریعت کی چی په کرهای محسوسه دی نو هغه اعمال که چی هغه نا هغه اعمال که چی هغه په کر محسوس تی طهارت دی سماحت دی عدالت او دی چا جوړیږي اخبات جوړیږي نو دا بتا پر چوی مفید وی او داس اعمال کئ چ اغه دی ازداد دی پاره چ جوړیږي سبب جوړیږي او په ضد کی دخل وی نو هغه به تا لپاره چه وی مضر وی اما ان یکون له دخل فی الاخلاق الاربع د اعمال بیا داسی وی چې د پر بدخلی په اخلاق اربع او کې هغه داس اخلاق اربع چې هغه دار و مدار د سعادت جوړیږي او د تهذیب النفس جوړیږي یا اثباتن یا نفیان تاسو په دې خبرې پوه شو وهي النظافه اغا سوکتا اغا نظافت تا او خشوع در رب العالمین تا اغا اخلاق اربع اسماحت النفس تا والسعی فی اقامت العدل بین الناس تا چلور وارو تفصیلات آما تا استمخ کی چو بیان کریو او یکون له دخل فی تمشیت ما اجمع الملأ الاعلى على تمشیته یا داس اعمال کئے داس اعمال یا سڑے کئے چی اغا پدی کی دخل وی چی ملائ اعلی چی کوم شی باندی اجماع کئی او ملائ اعلی چی کوم شی دی پارا سرګرم دی او ملائ اعلی چی کوم شی زړه غواړی هغی کی مقصد داده چی هغه دخل وی لکه مثال ملائ اعلی څه زړه غواړی چی په مخ دی مځکی باندی دی چه وی اسلامی نظام دی اسلامی حکومت دی عدل و انصاف دی عدل و انصاف دی اوس مقصد دا ده چی دا ملای اعلی زړه غواړي نو اوس چې کوم سړی ملای اعلی سره پدی کې ځان شریکول غواړي داسې اعمال کوي چې هغه په اسلامی نظام باندې اثر وی او اسلامی نظام را واستولو کې چوي دخل وی داسې اعمال کوي نو پدی باندې ملای اعلی خوشاليږي ځکه چې دا دو پارټۍ کې شو نو چې ملای اعلی په خوشحال سی دا سبب د مجازات شي ځکه چې ملای اعلی به تا ته بیا دعاګانې کوي نو هلته به تا ته خدای پاک ښه بدلې درکوي تاسو په دې خبرې پوه شو او مقصد دا دی چې که داسې اعمال دې کول چې هغه سره هغه اسلامي نظام راوستولو کې رکاوټ جوړېدل او هغه سره اسلامي نظام آپ دنیا کې نه نافذ دي بلکې د هغه مخالف کارونه دي کول نو په دې باندې ملای اعلی خفه کېږي نو چې خفه کېږي نو هلته ملای اعلی په داسې سړي لپاره بددعاګانې غواړي نو د هغه بددعاګانې دا سبب د چا سي د عقاب شي په آخرت کې نو دا نو داسی اعمال چی اغا اسباب دی کوم مجازات تی نو مجازات اسباب خو چوک تی دی مجازات سبب خو یا مال اعلی سره مشابهت تا یا عدم مشابهت نو دی بانی ثواب او عقاب مرتب کیگی او یا مقصد دا چی دی مجازات سبب اصل کی سوک تی اغا اخلاق اربعہ یا دی ایغی ضد نو اخلاق اربعہ دا سبب دی اغا نیکو بدلو دی او دی ایغی ضد دا سبب دی چا دی اغا بدلو نو اصل کی سبب دی مجازات خو هغه مقصد ملایالا سره مشابهت یا عدم مشابهت او مقصد دا چې هغه اخلاق اربعه یا ځان کې راوستول یا د هغه ضد اختیارول دا سبب د مجازات جوړیږي په آخرت کې او په قبر کې او بعد الموت نو که مقصد دا چې اخلاق اربعه د ځان کې پیدا کړي او هغه ملکات ملکه دی سماحت ملکه دی عدالت ملکه دی مقصد دا دی چی طهارت ملکه دی اخبات دا وو نو هلته به ثوابونه وی که د دې ضد وو هلته به چی عذابونه وی او مقصد که داسی کارونه که ملیالا سره د مشابهت وو هلته ثوابونه کنی هلته عذابونه نو سبب دی مجازات دا دی خو اوس شریعت کی خو مجازات ٹک تا اصل کی خو بنا پا دے دا خو شریعت کی خو دے دے پار دا خو ملکات تی دے دے پارا پیکرہائی محسوسہ چی دی مکرر دی اوس که هغه پیکرهای محسوسه دی کول هغه اعمال دی کول چی هغه سره اخلاق فاضله پتا کې پیدا کېدل نو دغه اعمال به موږ وایو چې سبب دی چا دی دا سبب دی مقصد دا چې مجازات جوړیږي دی نیک او که هغه اعمال دی کول چې هغه سره دی اخلاق فاضله او ضد تا کې راته په نفس کې نو موږ وایو چې دا سبب دی چا دی دا سبب د هغه بدې بدلې دي یعنی د عذاب دي نو په حقیقت کی دار و مدار د ثواب او د عقاب آ په چا باندې ده آ په هغه ملکاتو باندې ده ځکه وایو نو تاسو چې انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات دار و مدار د عملونو ټول چې په نیت ته نو اصل کې بنیادی سبب د مجازات هغه چې دي هغه هغه ملکات دي خو آ بله دا چی شریعت کی د ملکې انضباط د پاره هسی ملکه ته ځان کی راوستولای نه شې ته وایی ما کی شجاعت سته او یو ډز دی دشمن طرف ته نه ده ورکړی مونږ څنګه ومنو چی تا کی شجاعت ده ته وایی ما کی سماحت شته ما کی سخاوت شته او مقصد دا چی یو تشه پیاله چای دی په چا باندې څکلی نه ده نو هلکه تا کی څنګه سخاوت ته کنه ځه ته وایی ما کی اخبات تا په بش ما کی تواضع ده او چیرته دی الله تعالی ته سر ټیټ کړی نه ده هلکه څنګه تا کی تواضع ده نو دې دې پاره خو پیکرهای محسوسه دی نو دا پیکرهای محسوسه چی دی دا پیکرهای محسوسه نو چې کوم پای کرهای محسوسه اخلاق فاضله پیدا کړي دا سبب دی چای مجازات وي او چې کوم اخلاق کوم اعمال هغه د دې ضد پیدا کړي دا به سبب دی چاوي سزا وي دارنګ چې کوم اعمال هغه ملایالا سره مشابهت با اس ګرځي دا به سبب د چا وي؟ ثوابونو يې او چې کوم اعمال د ملایالا چې کوم مقصود ده په دې دنیا کې چې هغه اسلامي نظام او په مخ د مځکې باندې د الله تعالی احکاماتو جاري کول دي نو مقصد دا دی چې هغه خلاف کارونه کوي هغه کې رکاوټ جوړېږي نو دا به بیا د بدې بدلې چې وي باعث جوړیږي اسی تاسو په دې مسئله باندې سر خلاص د مقام لګ دقیق غوندې دا ځکه مې درته بیان کوم مخکې شوی دا خو بیا دې ذهن معلومول شاه صاحب خو کله اشارات ولي بصیر ذات ته ویلی دی چی مناسبت یی وی یو دی سببینو دی چا سره مجازات سره نور هو تشریح هغه ده اوس ته ګورو اچھا دی مناسبت څه معنا ده چی یو عمل دی سره مناسبت وی دی ملایالا هغه اجماع سره یا دی هغه اخلاق فاضله سره مناسبت دی مناسبت څه معنا ا دی مناسبت پس صورتونه د مناسبت په څه صورتونه یې نو دی رادرومي دی وایي چې د مناسبت دا معنی چې موږ وایو چې دې عمل مثال اخبات سره مناسبت تا یا دې عمل سماحت سره مناسبت تا یا دې عمل عدالت سره چه ده مناسبت تا نو دې مقصد دائی چی دا عمل دی ایغی ملکی اغا یو قسم تپیکر محسوس وی او احتمالی جائی وی نمبر ایک شا جی یا دا عمل عادتا اغی ملکی سر چی متلازم وی الکا کم کچا کی اغا ملکی کچا کی اغا ملکی نو مقصد دا چی سو کی بیا با پیغی کی دا عمل وی او کچا کی دا عمل وی نو ایغا نا دا ملکا جوڑی گی دا سی ملازمت ملازمہ ای سرا نو دی پته مونږ ته لګی چی دی عمل ایغه ملکه سره چه دا یعنی مناسبت تا ځکه چه دو منځ کی چی تلازم وی دی عمل نه هغه ملکه پیدا کیږي چا کی هغه ملکه نو دا عمل ونه پیدا کیږي یا دا عمل چی مونږ وای چی دا عمل مناسبت تا چا سره هغه بل سره دی دا مقصد چی دا عمل ایغه دی پاره طریق وی دا عمل ایغه ته چی طریق لار وی چا مقصد دی ملکه دی پار طریق وی لار جوړیږي ور پار لکه مثال وګوره کما ان کونه یصلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه مزنه الاخبات لکه مثال یو سړی د رکعتین وکی دو رکعت نفل وکړ خدا سے وکړ چې دای پدی کی مقصد دا چې توجه خرابا نه ده صرف الله تعالی طرف ته متوجه ده پدی کی خپل ځان سره خبره نه کوي دارنګ وکما ان اسباغ الوضوء او دارنګ لکه کامل اغا اکمال په او داس کې طریق الی النظافه المؤثره فی النفس اوس دا خو کامل او داس کول دی آداب و دی مستحبات ټولو پکې لحاظ ساتل نو دا چه شای جوڑی دا طریق پی پا طرف تی آغا نظافت چه آغا مؤثر فی النفس گردی ایغا تا دا چه جوڑ شی لار جوڑ شی دارنگی وکما ان بذل المال الخطیر الذی یشح به عادتا دارنگی خرس کول دی مال خطیر غٹ مال دی اللہ تعالی پلارے کی چکو خرس کو وکما ان بذل المال الخطیر الذي اغا يشح به عادتا چ خلق عادتا په دون مال باندې بخل کوي چوک دون مال یو بل تنور کوي یا عفو عمن ظلم یو سړی ظلم در سره کړی اته په دې قادر یې چې ته دنه انتقام واخلې اته بیا ورته چې کوې عفو کوې وترک المرا مرا فيما هو حق له شجی نو دا ته وکی نو دا مزینه دی چا جوړیږي دا مزینه دی دا د سماحت النفس دا ایغه دی پار مزینه جوړیږي و متلازم لها او دا ایغه سره چې دا چې چا په نفس کې فراخ دلی وي چا په زړه کې فراخ دلی وي نو هغه مقصد دا ده چې چوک ظلم پو کی بد سرو کی دا بیا سن ورته وایي بیا سن ورته وایي او مقصد دا چې فراخ دلی دی وجنه چې کی معاف کی چشتا لو دان کوي جا یو خدای چې غربت دی وجنه او دی مجبوری دی وجنه چې نور توای وست نه رسیږي نه نه چې وست پر رسیږي سن ورته وایي دې ته مقصد نو دا رنګ سماحت په دې کې پروت وي نو دغسې عمل نو دا عمل سره په زړه کې سماحت رادرومي او سماحت چې په چا کې پروت وي نو دا داسې قسم اعمال ورنه چې کېږي صادرېږي او پته ولګېدله چې د دې عمل او د سماحت په مابینځ کې څه ده مناسبت ده او چې هغه څه ده چې یو خو د عمل د هغې لپاره مزینه ده او بل د عمل او هغه منځ کې څه ده تلازم ده چې دا تلازم ده نو مناسبت دا مقصد وي شه جی وکما ان اطعام الجاء وسقی الزم وسقی الزمعان والسعی فی اطفاء ثأرت الحرب من بین الاحیاء یا لکه یو سړی دا وګتا سو ورکی خوراک یا تو ګتا اوبه ورکی یا سعی کوي په دې کې چې دوا قومونو په مابینس کې څه جنگ برپا شوی دا د دې هغې په مړولو کې کوشش کوي چې څنګه یې چې دا فتنه ختمه شي او دا دوه قومونه دا سره جوړ شي نو دا مزنه دی چا دا اصلاح دی عالم دا و طریق الیه ادا ایغه دی پارا چدا طریق دا نو دی عمل چ دغه سی قسم اعمالو دا پیکرهای محسوس تی اصلاح دی عالم دی او دغه سی اعمال دا طریق جوړی کی په طرف تی اصلاح دی چا عالم نو اوس درته بیان کړ کنه چه مناسبت دا چه وی چه هغه عمل مظنه وی دی معنی دی پاره یا متلازم وی ورسره یا دا عمل طریق وی چاته دی ملکه تا او دی معنی تا معنوی شی تا اصلاح دی عالم خو یو معنوی شای دا نو ایره دی پاره طریق آدغه سی قسم اعمال دی وکما ان حب العرب یا دارنګ لکه دا واخلا چې حب دی عربو عربو سره محبت ساتل طریق الی التزیع بزیهم دا طریق جوړیږي دې ته چې سړی د تزیع وکړي په زي د دوی سره او دوال غوندې لباس ته سړی چې کوي اغوندي دوال څه شی پاتې شو څنګه عمل جائع و سقی زمان لکه خوراک ورکول جائع تا او څکاک و څکلو شي نه ورکول تګو ته والسعی فی او دارنګه کوشش کول فی اطفاء ثائرة الحرب په هغه مړولو دی هغه مقصد دا چې نار هغه اور دی جنگ کې من بین الاحیاء په مابین دی قبیلو کې مظنة اصلاح العالم دا مظنه دی اصلاح دی عالم دا و طریق الیه دا هغه ته چې دا طریق دا وکما ان حب العرب طریق الی التزیع بزیهم او دارنګ محبت عربو سره ساتل دا طریق جوړیږي په طرف ته تزیع بزیهم چی دی دو په زی سره دی دو په لباس سره ځان سکی ملبوس کی دا دی دی پارس جوړیږي لار جوړیږي ولی چې چا سره سړی محبت وی نو کوشش دا کوي چې دی ایغه رنگ باندې ځان چکی رنگین کی دا سنی چا سره دی محبت وی نو ایغه غوندې هر سړی ځان جوړی کنه جوړی پوه شئ دا ډیر یاران دوستان چې وي سره نو محبت یې وي سره کپړې یو شی کوي او څادر یو شی یا څپلۍ یو شی کوي او ټول ځان کې یعنی یو بل سره څه پیدا کوي مشابهت پیدا کوي نو دا بریلیان وایي مونږ غلامان مصطفی یو ټول ګیر خولی چې دا ملایان دونه کټیلی کټیلی هلکه ته څنګه غلام مصطفی حب رسول فلانه هلکه تا کې څنګه حب رسول ده وبشو تا شکل خو بالکل دی رسول صلی الله علیه وسلم شکل سره دونه متفاوت ته چی څه ووایې نو تا کی دا حب رسول څنګه ده محبت خو د دی تقاضا کوي چی هغه د محبوب لباس د محبوب لاره ناسته قدم هر شی به مزه درکوي وایې به چی بس ما مکمل هر شی ده غوندې کولای نو تا کی څنګه حب رسول ده چی تا کی خو د حب رسول بوی نشته ږیره دې رخولې ده او مقصد دا دی چی تا مونږ ته وایی چی تاسو ګستاخان مصطفی یو مونږ څه شی یو مونږ مقصد غلامان مصطفی یو الکه تاسو څنګه غلامان مصطفی یو تاسو که خو مونږ روغی ګیری وال نه ولید خدای مو بی خو نه باس تاسو په دې خبرې پوه شاجی وکما ان حب العرب طریق الى التزیع بزیهم وذلك طریق الی الاخذ بالملت الحنیفیه او بیا چه عرب سره سړی محبت ساتی دا دواړه نسخه صحیح دی داسی ستا چه وذالک طریق الی الاخذ بالملت الحنیفیه چه داسی اوای او داسی ویل سی چه وذالک طریق عطف دا لار دی میلان دا الی الاخذ بالملت الحنیفیه عرب سره چه محبت ساتی نو بیا ودی عرب غوندی لباس مختار کی چه عرب غوندی لباس مختار کی اخو پاکیزه لباس تا خدرون لباس تا نو بیا به مقصد دا ده چی دی سره سړی هغه ملت حنیفیه طرف ته چه سی هغه طرف ته به میلان راشی په هغه به یو قسم عمل راشی ځکه چی اول اول خو شریعت دی دو مخاطب دی دی شریعت نو دی دو لباس او دی دو هغه رسم و رواج متعلق شرعی احکامات چی دی آ راغلی دی لانها تشخصت فی عاداتهم ځکه چې دا ملت حنیفیه چې دا دا متمثل شوی دا په عاداتو دی دوی کې وتنویه بامر الشریعه المصطفیه او په دې کې دا طریق باندې ور عطف تا وتنویه او بل پدی کی تنوی پرتا دا پدی کی عظمت پروت تا دی امر دی شریعت مستفیویا چی دو لباس خوند سڑای چکی خیستا لباس اغا شدرون لباس کے اغا کینو دی کی اغا عظمت پروت تا دی شریعت مصطفویه شه جی بهر حال وکما ان المحافظة على تعجیل الفطر تباعد عن اختلاط الملل وتحریفها او مونږ ول خو سکه عربو سره محبت مونږ ته چې کومه غ مقصد دا چې اور ناز نخرو باندې سترسلی خلق او مقصد دا دے چی دنیا مال و دولتونه عیشونه عشرتونه دا مقصد دی دغو شیونو پریخودونکی خلق آ چی مونږ علاقو ته راغلی یو کنه مقصد دا دے چی دی اعلا دی کلمت الله دی پارا جهاد دی پارا نو څه ورسره ونه کړو مونږ دا خو امریکې خو نه دی مړ کړی امریکې خو به بلا واسطه زه وایم چی شاید چرته لس عربیان نه یې مړ کړی چی بلا واسطه امریکی بمباری پکړی امړ کړی چرته لس شل کا چرته خو هغه هغه به بلا واسطه نی مسلمان به ورته چکړی سی دی کړی مسلمان نه دیتا به مسلمان وای نه اسی برای نام منافقین منافقین ورته چکړی سی دی کړی چې دغه جای القاعده وال دی دالت عرب دی الا بمباری پکاو کنی اسی امریکی ته څه پته لګی چې دالت عرب دی هیڅ پته وسی سونه د خساره خبره ده کنه یاره مسلمان قوم تم دی مسلمان نه لاسه چې چوره توان ملاو شوی ده کنه چې تاریخ وګوره کنه بل چیرې یو قوم خپل ملت ته دور توان نه در ورکړی لکه مسلمانانو کې اکثر داسی چې ټیک ته داسی دا دې کې شک نستا چې مسلمان قوم خپل دین پاره چوره قربانی کړي بل یو قوم دور دین پاره قربانی نه کړي مسلمان ملت چې کوم افراد دي دې چې خپل ملت اشاعت لپاره کومه قرباني کړې بل ملت دوره قرباني نه ده کړې چې داسې خودکش حملې او فلانا او بالکل جانونه داسې جهادونه خدا دا چې د مسلمانانو کې چې کوم په ظاهر کې جان